دا سورۃ حج دی ها دې دا سورۃ الحج ویل کیږي او دا قرطبی وی من عجیب السور عجیب سورۃ ده ها ځکه عجیب سورۃ ده دې کې هر قسم آیاتونه شته سفری پکې شته په سفر کې نازل شوی دي حضری پکې شته لیلی پکې شته د شپې نازل شوی دي نهاری پکې شته د ورځې نازل شوی دي شتائی پکې شته د دین کې نازل شوی دي سیفی پکې شته په وړي کې نازل شوی دي دغه پکې شته مکی پکې شته مدنی پکې شته ناسخ پکشته دی منسوخ پکشته دی نو من اعاجیب سور دی او دې سورۃ الفرق هم ویل شوې دي ځکه چې په دې کې د فرقو تذکرہ هم راغلی دا نو دې سورۃ الحج ویل کیږي البته د مدنی خو بعض آیاتونه پکې مکی راغلي دي خو شوي سیسه مکی دا سیسه مدنی دا خج دا د مخ کی صورت سره سره بت لري د مخ کی صورت سره د دې صورت سره بت دا دی چې په مخ کی صورت کې کتاب په خیال وکړو نو تذکیر الغافلین ورته چې هغه ورکو نو اوس په دې کې ورته هغه نجات د چا د مستجیبینو هغه ورته ذکر کوي چې هغه وکړي او په څه ټیم به او په څه طریقه به هغه ورته بیانې دغه رنګي په مخکینی صورت کې ورته وي چې انهم کانوا یسارعون فی الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا پوه شئ د پیغمبرانو دین داو چې مونږ په خیر د خیر په کار کې به کوشش کوو او مونږ نه به دعا کوله مونږ نه به مدد وغوښتو نو په دې صورت کې ته د هغه خلکو تذکرہ کوي چې د غیر الله نه مدد وغوښتل د غیر الله عبادت کړل ملل او نحل څخه ذکر کوي د مشرکین هغه د ترا ذکر کوي دغه رنګي په صورت دغه کې انبیا کې ورته تخویف ورکو عذاب براشي نو په دې ځای کې اقترب للناس حال کو ته نږدې شو ورغه وخت را نږدې شو نو په دې صورت کې برته وي ان زلزله الساعه شیء عظیم بس کا غره د زلزله قیامت دا ډیره لوی ده دا غي نه ویریږي نو هغه دغه بدر کې دا هغه سره بیا ربط پدې نو نور طریقې هم ډېرې سره ربط دعوت صورت سره دعوت صورت دادا تفصیل الفرق ها تفصیل الفرق تفصیل الفرق فرقی برته ذکر کوي په ایمانیاتو کې او تعین الفرقه الناجیه هغه کومه فرقه چې بچ کیدون کې دا نو دا هغه تعین برته کوي چې کومه فرقه بچ کیږي دا دوم لړې فرقې چې په لیکو بچ کیږي څنګه اسلوب د صورت بدای چې بیان د فرقو بکئی فصل الخلاف په ذکر کئی صفات د فرقین عجیب ذکر کئی شل صفات د فرقی حالکین ذکر کئی شل ها شل شل دواړه ذکر کئی هغه بیا چې شمار په سړی کله کینی کنه شمار لې چې په دې درس کې دور نشمار لې کیږي دارنګي فصل الخلاف په ذکر کئی پس کې پسوار لسم آیات دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه الله به فیصله وکي فصل الخلاف اختلافات به دغه ختم شي فیصله د الله تعالی براشي ها درويشتم کې سلويشتم کې دا راغلي دا دا فصل الخلاف ذکر شوی دی خجي اوس دا خو په دې طریقې سره ذکر کیږي په دې صورت کې بیا مختلف ابواب دي اولنې باب چې دی هغه به ذکر کیږي تر سلويشتم آیات پورې پاغه کې بسې پاغه کې به ذکر د فرقو ها او دا خبره چې په څه کې دوی اختلاف کړي تفرق په صحیح کړي دي بیان دا وی د احوالو چې دا وی څه حالات دي د یاري فقې ځان د حالات او تفصیلات دي دا رنګي ترغیبا به ذکر کوي زجرن به ذکر کوي چې به صفات خي نو کی ترغیب دي د چا به بدی نو به زجرن ذکر کوي او دا رنګي چې د هاري فرقې کم فائدہ دې سره او نقصان دې سره مالها او ما علیها بس کوي هغه به ذکر کوي او بیا به ټول فرقې راځم کې نو دوه فرقې به جوړي کی ټول نو بیا څو جوړي کی دې به نه دوه فرقې جوړي کی دا به ذکر کوي په دې طریقه باندې چې اول به تخویف ورکی د تخویف نه پس په بیا اول زجر ورکی یو قسم فرقې ته چې مجادلین دي خو عوام دي مجادلین دي جګړه کوي باسونه کوي اعتراضونه کوي مخالفت کوي د قران خو عوام دي هغه نه پس بیا هغه ته دلایل شروع کړي دلایل عقلیه به ته ذکر کړي چې دلیل عقلی ذکر کړي هغه نه پس په دلیل بیا پنځه نتایج ذکر کړي سو نتایج پنځه نتایج دا هغه نه پس بیا بل قسم ذکر کړي د مجادلینو هغه سدي هغه بیا علما سودي هغه بر سره بیا بحث شروع کړي نو هغه هغه حالت په ذکر کړي نو دریم قسم برته بیا ذکر کی په یو لسم آیات کی زجر هغه منافقین دی هغه برته ذکر کی نو سلورم فرقه بیا ذکر کی په سوار لسم آیات کې بشارتن هغه بیا مؤمنان دی هغه به ذکر کی میان کې بس زجر ور کی فسا باندې په دعا د غیر الله باندې بیا بل هغه نه پس بعض احوال د منافقانو د جران ذکر کی دا هغه نه ورته به ترغیب ال قران ور کی چراشی وکذالک انزلناه آیات بینات په 14 آیات کې ورته وای دا هغه نه پس په ولسم آیات کې اصول الفرق ذکر کی چراسي فرقي بیا بنیادی دادي چې هغه فرقي بنیادی ذکر کی دا غي نه پس بیا دلیل عقلی ذکر کی چې دلیل عقلی ذکر کی نو بیا دا ټول فرقي راخلی او په جزاء کې بیا دا دوه فرقي دي په جزاء کې دوه فرقي دي یو په جهنم ته یو جنت ته دی بس دا دوه ډلې دي هغه دوه ډلې ته ذکر کی او بیا دا غي نه پس تخویفات ته ذکر کی هغه یو ډلې ته بیا بل ډلې ته بشارتونه ذکر کی هغه په دې باندې بیا واپس کیږي ختمي یو سل وشتمه یا ته پوری بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم اول ترغیب ال توحید دی اے خلقو اتقوا ربکم تقوا او کید رب پلنا ځان داغه د عذاب نو ساتي داغه مخالفت نو ساتي دا ټول تقوا ده ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا زلزله د قیامت چې دا شیء عظیم د شی لوی لوی شی دا کومه زلزله ده په یو روایت کې راځي دا زلزله هغه ده چې د قیامت نه مخکې به زلزله راشي د مکه به ټال وي نو چې زلزله راشي د خلک به ټول پاغه سره شي ختم شي هغه زلزله ده یا بعد وي نه د قیامت نه ورسته زلزله ده دا د بدن زلزله نه ده نه دغه د مکه زلزله نه ده دا وي د زړونو زلزله ده څنګه زلزله به حدیث کې راځي د ابو سعید خدری روایت کې رضی الله تعالی عنہ وای چې په قیامت کې به اعلان شي آدم علی السلام ته ز فیصله کېدو والا ده په خپل اولاد کې دی نه سوا نه نبی کسان جهنم ته بیا او یو کس چرته بیا جنت ته نو په دغه حالت کې به خلک شي په خلکو به یو حالت راشي او ځلونه باندې به زلزلہ شي ټول خلک برابرې دا څنګه چلو شو بیا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ته صحابه وی یا رسول الله مونږ خو ټول جهنم ته بیا لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه هغه نه سوا نه نه وی چې دی پاره کې بیا یو تاسو نه دا باقی نه سوا ته نه وی دا چې دا بل یاجوج ماجوج نه پوه شئ بیا صحابه خوشاله شو چې خواب بیا خوشاله نو دا دی ان زلزله الساعه شیء عظیم یقینا زلزله د قیامت چې دا شیء عظیم دا یو لوی شی دی یوم پاغه ورځ کې ترونها چې ویني به تاسو دا زلزله یا تاسو په پویږي تذهل کل مرضعه عما ارضعت چې غافل بچی هر پي ور کون کې شودو ور کون کې مور عما د هغه بچنه ارضعت چې شودو ورته ور کوي یو مرضع دی یو مرضعه ده مرضع هم هغه مور ته وچی شوده ورکی خو مرضعه او مرضع کې بیا څه فرق دی مرضع هغه مور ته وچی شوده ورکی که فل حال ورکی کې نه ورکی خو د شوده والا ده او مرضعه هغه مور ته وچی فل حال بچی ته په خله کې ته ور کړی دی هغه ته بیا ټول مرضعه وای هغه به د خپل بچی نه غافل شي هغه به ورته پوه شئ وتر د وجه سلسلی د تخوالنا وتر الناس سکارا او ویني بت خلق نشا خلق بتا ته تخکاری نشا بر تخکاری خو الله وی وما هم بسکارا لیکن نبی دا خلق نشا دا خلق نشا ندی څه مطلب نشا خو دی خو لیکن د نشی د وجه سره نشا نه دا کړی د څه د وجنه نه کوي ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله تعالی سخت دی د سخت عذاب د الله د وجنه څه شوی دی نشه شوی دی او بیا غوشه شوی دی ښا و من الناس من یجادل فی الله اوس دا غینه پس ور کوي اوس دا زجر ور کوي چاته هغه خلکو ته چې هغه هغه ته تابعین وای متبوعین ندي چا پسې روان دي خو جاهل خلک دي او په شرک او په کفر کې پس روان دي هغه جګړه کوي و من الناس بعض خلقونه من هغه دي یجادل فی الله چې جګړه کوي فی الله فی توحید الله فی ذکر الله په ذکر په وحید الله کې په توحید د الله کې بغیر علم بغیر د علمنا علم وسره نشته جاهل دی ويتبع كل شيطان مريد او دیتا بیگی د هر یو شیطان سرکشا دې سرکش شیطان پس روان دی الله وای دا دغه سړی چې کوم دنو سده دې الله وای دې دې جګړه کوي كتب عليه انه من تولاه لیکل شوی دی په د باندې انه من تولاه چې یقینا هغه څوک چې دیو سره دوستی کوي فانه یضله یقینا هغه گمراه کوي دلاره ويهديه او بوزي دلاره الى عذاب السعير هغه عذاب د لمبو والا تا عذاب د اور بل کړي شوی تا هغه ته بوزي یا ایها الناس انا خلقناکم ان کنتم فی ریب من البعث دا اوس دلیل عقلی پیش کوي چې وجاهدا په جهل سره لګیای او د الله د دین مخالفت کې را سواورا یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب کچری تاسو په شک کې من البعث د دوباره را پاسې دونا تواش یاره ما بیا خدای پاک څنګه را پاسې څنګه میرا پورته کوي نو الله وی فإنا خلقناکم یقینا مونږ تاسو پیدا کړی وای من تراب اول ځل د خاورینا ثم من نطفه بیا مو پیدا کړی دا ابونا ثم من علقه بیا دا غوین د ټوکړینا ثم من مضغه بیا دا غوخر ټوکړینا مخلقه چې هغه مخلقه تام خلقت والا وا پورا اعضاء والا وغیر مخلقه او ناقص خلقت والا کم اعضاء والا وا لنبین لكم د څه لپاره لنبین لکم اخبرکم لنبین لکم دې لپاره می خبر د دې حالت درکو لنبین لکم لنظهر لکم دې لپاره چې موږ تاسو ته ښکار کو خپل قدرت چې څنګه به موږ پیدایش کو ونقر فی الارحام او بیا موږ اوسو په هغه بچدانو د میندو کې ما نشاء اوس هغه چې موږ خوخی الی ما نشاء هغه څوک چې موږ خوخی الی اجل مسمن تر هغه نیټه مقرر پورې ثم نخرجکم بیا را وباسو موږ تاسو طفلا ما شومان ثم لتبلغوا ثم نخرجكم طفلا ثم نربيكم دلته به سره لګي بیا موږ تاسو تربيت کو لتبلغوا شدکم دیر پاتې تاسو کو رسیږي ځواني خپل تا ومنکم بعض تاسو نه من غدي يتوفات وفات کړي شي ومنکم بعض تاسو نه بیا من غدي يرد چې واپس کړي شي الى ارض العمر او کمزوري غسپک عمر تا لکي لا يعلم بعد علم من بعد علم شيئا دې لپاره نتیجه دا راوځي چې دې بیا نه پويږي من بعد علم پس د پويدونه شیئا په هیڅ چیز باندې بوډا چې بیا پیس نه پوریږي الله وای دغه ته تو ګورا ما دغه پیدا کول چې بیا تانه سم پیدا کول تا ترا تګرانی خا وتر الارض حامدتن او تبوینی زمکه حامدتن وچا فاذا انزلنا نو کله چې را اورو مونږه علیها په دې باندې الماء ابو نو اهتزت اهتزت سمانه دا او خوځي اهتزت دا تیار شي د فصل د پاره مطلب دا دی ها اهتز اهتزاز خوځیدل خوشالیدل دواړو معنی سره راځي ها نه تیارېدل په معنی سره هم راځي کنه نو دا راځي اهتز له عرش الرحمن چې حدیث کې راځي دا د سعد بن معاذ تبارکی چې هغه ته د رحمان عرش خوځیدو څه مطلب دی یعنی اهتز له خوشاله شغه ته د رحمان د عرش لاندې هغه ځای چې کم ته روحونه ورځي د سعد بن معاذ روح ته ډیر خوشاله اهتزت نو او خوځیدا او خوځیدا مکه مطلب دار تیار شي د پاره د فصل وربت او ډډه شي د ازمکه سوي دا د سړي باران سره که خیال وکړي را بوګه شي ډډه غونډي شي و انبتت او را زرغون کې من کل زوج بهیج د هر قسم غیاګانو نه د هر قسم جوړو نه بهیجن پلقیدون کې دا سي زرغونه او کشنه شنه غیاګان چې کوم دی غره او پیږي ها ذالک بان الله دا وسوي ذالک بان الله نو انبتت من کل زوج بهیج فورا دا زرغون شي الله تعالی کوي بالکل دا فورا را زرغونیږي دغه وی ابن عتیه وی دا ما خصوص یک سا کې لیدلو چې د شپې او باران شي پار به شنو شنی غیاګانې ولاړې په یو شپه کې بغیا راخته دغه رنګي وی په اداغه کې په حجاز کې مکه معظمه سره خوا کې باز دایي نه راځي چې چای کې دا کیږي ذالک بان الله نتیجه اوس ور کوي ذالک دغه دلیل چې دی دغه کار چې الله کوي پنځه نتایج بان الله هو الحق ځکه چې هغه الله تعالی چې دی هو الحق هغه حق دی څه مطلب الحق الوهیته داغه الوهیت داغه کارسازی داغه تصرف داغه بادغه خدای داغه معبودیت هغه حق دی دا ذات معلومه شو وانه یحیی الموتى بلت معلومه شو چې یقینا هغه الله تعالی را ژوند کوي مړی دا وګورځي دغه شانتي بغیر څه شي شي پیدا کول مړی را ژوند کولی شي وانه دریم دا دا علا کل شیء قدیر چې پاره اوس باندې هغه الله قادر دی وان الساعه سلورم نتیجه دا دا چې یقینا قیامت کې آتیتن راتون کړي لا ریب فیها نشته شک پرات دو دا غي کې پنځم نتیجه دا دا چې وان الله یبعث من فی القبور الله تعالی را پورته کوي من هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې دي الله باغ را پورته کوي ومن الناس من یجادل دا اوس بل قسم ده دا هغه سړی دی چې دجر ور کوي دا دویمه فرقه ده دا هغه دی چې د خپل باندې عالم دی خو لیکن خبر د علم نه کوي خبر د دلیل نه نه کوي خدا د دلیل انسان دی نو دا عالم سو دی د ته تخویف ور کوي او دا دا پوری خلا سمایاته پوری ومن الناس بعض خلقنا من هغه یجادل فی الله چې جګړه کوي فی توحید الله په توحید الله کې په وحید الله کې بغیر علم بغیر د دلیل عقلینا دا دلته کې درې واړه دلایل تقسیم کا ولا هدن او بغیر د دلیل وحینا ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل نقلینا نو سره په دې خبره باندې کم دلیل وحی شته نه دلیل عقلی شته نه دلیل نقلی شته یو شی نشي پیدا کوله خا بغیر علم بی علم دې لګیا دې او خبري شروع کړې دي سره د دینه چې دا دلیل عالم هم دي ثاني عطفه اړون کې د ډډې خپل دی اې د خپل ډډه واړی د علم نه علم پیږي ليضل عن سبيل الله دې لپاره چې گمراه کی خلق دلار د الله نه له فی الدنيا نو دې لپاره په دنیا کې د تو سخت بیانې ځکه چې دې عالم دی او دې داسې کار کوي نو الله وایي دې لپاره په دنیا کې خزيون شرمون کې عذاب دی ونذيقه او وبسکو مونږ دتا یوم القیامت فورز د قیامت کې عذاب الحریق عذاب د سوځولو ذالک بما قدمت یداک وتبوی الله تعالی دا ولید عذاب درکې ذالک دغه عذاب چې دی بما قدمت یداک په سبب دې چې مخ لګلې دواړو لاس نوستا یعنی تا خپل عمل لګلې وان الله ليس بظلام للعبید او یقینا الله تعالی چې ليس بظلام نه ظلم کوونکې للعبید بندګانو خپل باندې دا اوس تر دې پوري خود ته زجر ورکو دا دیمه فرقه شو ها دیمه فرقه دریمه فرقه راشه دا منافق دی ها دا کافر نه دا منافق دی و من الناس بعض خلقنا دته زجر ورکې به تخفیف ورکې او رد کې په شرک دعا شرک په دعا باندې و من الناس بعض خلقنا من اغد يعبد الله چې بندگی کوي د الله تعالی علی حرف په شک باندې علی حرف په یو طرف یعنی په شک کې وي پوښ پی چیر دا به دین به صحیح او که به صحیح نه نو فإن اصابه کو ورتیږي ته خیر خیر اطمئن به نو ده خوشاله چې په خیر او فائدہ باندې و ان اصابته او که چرته ورتیږي ته فتنه عذاب فتنه مصیبت نو ان قلب له واپس شي علا وجی په مخفل باندې په مخفل څه مطلب واپس شي یعنی دین پریږدي و یاره اسلام پندو نه پوهچو کنه ګټه پکې نشته دا ستاوان نه یا څه مشکلات دي دا نه شم برداشت کوله بس فریق دی اسلام ښا لاړ شي سرندر شي خسر الدنیا والآخرة الله وی تاوانی د دنیا د ول آخرت او آخرت ذالک هو الخسران المبین دا تاوان ښکار دی دا ښکار تاوان والا سړی دی ښا دا یو يهودي وای ایمان راوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغله بیا په مصیبتونو راغله مصیبتونو راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ما سره اقاله او کبیات واپس کړ اسلام سمت یې اسلام لا یقال اسلام تو اقالی نه کیږي هغه یې رز خو نه بس نو دغه دې کې نه پوه شو نو دا هغه شانته خلک دا منافق سړی یدعو من دون الله دې سکار کوي یدعو مدد غواړي من دون الله غیر د الله تعالی نه ما دا رب د شرک دعا دی ما دا هغه چاله یذر چې ته نقصان نه ورکړي چې عبادت نه کی و ما لا ينفعه او ته نفع نه ورکړي چې عبادت وکي ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی لري د حق نه یدعو د مدد غواړي لمن ضره خامخا د هغه چانه چې ضرر داغو اقرب من نفعه ډیر نږدې د فائدې نه د هغه چانه مدد غواړي چې داغه ضرر د فائدې نه زیات خو څه کنه څه مطلب او دلته کې سوال لازم سوال دار دي چې مخکې وته وي چې لا یضره ولا ينفعه نه ضرر ورکی نه ورکی اوس وی ضرر ورکی ضرر زیات ته نو دا څه خبره شو نو دا وی جواب دادې چې دا یو په بار د بوتانو کې یدعو من دون الله ما لا یضر و ما لا ينفع دا بل په بار د علماء سو کې نو علماء سو دا ګنده کې یدعو ما لا یتبع سره دی یتبع د تابع کیږي لمن دا هغه چا ضره چې ضرر داغو اقرب ډیر نږدې من نفعه د فائدې داغنا یو توجیه مفسرون دا کړه دویمه توجیه دا کړی چې نه هغه یدعو چې کوم مخ کې تیر شو نو هغه د فعلی فعلی طور سره هغه نه مدد کو نه فائدہ ور کول شي نه نقصان ور کول شي خو سببي شکل کې سبب د غټ ضرر دی کنه د تبعی ضرر سبب دی کنه نو سببي شکل کې بیا ضرر شته خوش وینو دا معنی شو دا خو شو دی باندې بل سوال لري طالبانو سوال هغه دا چې یارا دلته کې دا لام داخل شوی دی په لمن من باندې یدعو لمن او دا من چې دا مفعول دی یدعو دی نو د مفعول باندې په لام داخليږي لا خو لام پر فرض ابتدا وي نو لام په پاول کې داخليږي مفعول خو په وسط تک جملې کې نو دا څنګه دلته کې راغی نو جواب دا وی دا کوي وای چې دلته کلام داسو کې دیا کې ختم شو یدعو من دون الله ما لا یضره دلته کې راغی یدعو د دا دغه تاکید شو بس د مدد غواړي اوس بیا بل کلام شروع شو لمن ضره اقرب من نفعه بل کلام دی هغه څوک خامخا هغه څوک چې ضرر داغو اقرب من نفعه دا ډیر نږدې ده نفع د اغنا یدعوه د داغه مدد غواړي بعد وینه دا د لام په عربی فصیح عربی کې کله دا کار کیږي چې دا لام په بل ځای داخل وي خورای ورته په مفعول باندې کی دا اصل کې دا څه دی یدعو من لضره اقرب من نفعه د بلی هغه څوک لضره دا په دار په دار باندې داخل دی ولیکن راغه دلته کې مفعول ته وراغه دریم کول پکې دا کې کنه یدعو معنی یقول سره دی یدعو معنی دا سره یقول نو یقول یدعو یقول وای بلا مشرک په قیامت کې سبا وای لمن ضر اقرب من نفعی خامخا هغه څوک چې ضرر دا هغه اقرب هغه ډیر نږدې من نفعی د نفع دا غینا کنا ندعوه مونږ غینا مدد غوښتو لبئس المولا نو خامخا بد المولا هغه څه المولا هغه مددگار ولا بئس العشیر او خامخا بد ملګری دی چې بېګي بلاندې د ور لاغې نه ولي ان الله يفعل ما يريد یقینا الله تعالی کوي هغه څه اراده وشي من کان يظن ان لن ينصره الله دا اوس زجر دی په بعض احوال د منافقانو باندې منافقان په دې خطا کېدل چې الله تعالی د رسول الله مدد ولې کوي دا مدد ولې وشو نو الله تعالی وی وو من کان يظن هغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې هرگز مدد نکي الله تعالی د دې پیغمبر فی دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې فل یم دد نو دې دی اوګدا کې به سبب رسی ال السماء اسمان تا ثم یقطع بیا دې کټ کی دا مدد د الله فل ينظر نو بیا دې وګوري هل یذهبن آیا بوزی کیدو دغه چل ددو ما یغیظ هغه چې دې غوسه کوي اے دې په مدد د الله غوسه دی دې اسمان ترته جوړ کی او بیا دې ورته ورخیږي نو چې وروخی چې الته د الله مدد کوي بیا دا وګوري چې رښتیا زما دا کار فائدہ کوي کینه کوي پوه شو کنه نو دا دا دا دی مطلب دا دی دیو مان دا دا من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې هرگز به مدد د الله تعالی د دونه کی په دنیا په دنیا کې ول آخرت په آخرت کې د پیغمبر فل یمدد بسبب نو دې دې وګدا کی رسای ال سما چتا اے سما په معنی سقط سره دې رسای دې چتا ور وګدا کی هغه پورې دې اوتړي چې وی تعالی نو ثم یقطع بیا دې د خپل ځان دا مړی دا رک دې کټ کی مطلب ځان یې پورې را پانسی کی چرا پانسی چې کنه نو پانی ان ور بیا دې وګوري هل یذهبن کیدو آیا بوزی دا چل ددو ما یغی دغه ته دی غوته کړی دی مطلب دا دی ته مړ شه مردار شه خو مدد د الله تعالی بکای کته ځان پانسیم کې کنه خلک باندې باندې وای کنه وای لکه ته په دې دوره خپای ک ځان پانسیم کې دا کار وکوم الله وای کته ځان پانسی کې کنه د بیا هم څه کوم د بیا د خپل پیغمبر مدد کوم مطلب دا دی دا بیا معنی شو درې معنا دا دام کړی دا من کان یظن هغه څوک چې ګمان کوي الله ینصره الله چې هرګز د مدد نه کوي الله تعالی د د دا د اوس د خپل سړي باره کې یو سړی د الله نه مدد غوښته والله مدد نه کړو په یو موقع کې نو دې مایوس شو الله وایي چې چرته دا ګماني مایوسی پکې نو د دې مایوسی علاج د سره دا دی چې فل یمدد بیسا وبین السما چته دې رسي وغځي ها چې ورته او غزولا نګور اغرته نیولې ده بیا هم سنا سره تعلق شته ثم یقطع بیا دې کټ کی نو چې کټ کړه او ګوره تعلق کټ شو الله وای ما ایسه کیږي دې نه ما سره دې رب ساتي په یو موقع کې مولا مدد نه کړي بیا ما پور یو اطمینان شته او که تعلق کټ شو بیا ډیر دې اطمینان شي من هغه چاته یریدو چې اراده وشي ان الذين امنوا والذين هادوا یقینا کسان اوس ما تاسو وی اصول الفرق د ذکر کړي چې راته د فرقو اصول واوره خو چې بنیادی اصول دي یقینا کسان چې ایمان راوړل دي والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والصابئین وا کسان چې صابئین بی دین دي هغه عبادت دستور ته کوله تفصیل تیر شوی دی والنصارى او نصارا والمجوس او مجوسیان امجوسیان عبادت دستور کوله عبادت تدغه کوله اور کوله ولذنا کسان اشرکو چې شرک کړي دا الله سره عام مشرکان بوتان شریک کړي دي دا ټول چې دي مؤمنان يهوديان نصارا تابعين مجوس مشرکان ان الله يفصل بينهم دا د صورت دعوه ده الله تعالی په فصل راولي جدای به الله راولي بينهم فمن د دوی کې يوم القيامه تورز د قیامت ان الله على كل شيء شهيد یقینا الله تعالی فاضي او سبحان گواه ده الم ترى اتغورنا ان الله يسر له من في السماوات ومن في الارض دا اوس دلیل عقلی پیش کوي په توحید باندې چې یقینا الله تعالی ته سجده کوي هغه څوک چې پاک مانونو کې دي او هغه څوک چې پزمو کې دي والشمس انور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او ونی والدواب او ځناور وکثیر من الناس او ډیر د خلقنا دا دومره سجده او ذکر کړ دا ټول الله له سجده کوي وکثیر خو ډیر په انسانانو کې داسې دي حق علیه العذاب چې پوره شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب او پاغي د عذاب فیصله شوی دا غي نه کید الله تعالی عبادت دا دومره چیز نه ذکر کړ ابن عتیه وای دا ذکر ذکر کړ چې دا د خلکو ټول د دې ټول سیدنه عبادت کړي چا د نور کړي چا د سپګمې کړي چا د ملائکه کړي چا د جناتو کړي خو شي هغه وای حمیه قبلی بدن نور عبادت کولو کنانه بر سپګمې عبادت کولو دغه رنګ تمیم به عبادت د چا کولو د دبران ستوري نه د دبران چې کوم د داغي ستوري عبادت ته کولو لوحم چې هغه به د مشتری ستوري عبادت کولو طیب د سریا کولو اسد به د عطارد کولو ربیعه به د مرزم کولو او په قریش کې بعض عبادت د چا کولو هغه به دغه کولو د عطا دغه د عبادت به د مشتری کولو او بعضو پکې چې کوم د عبادت تنور کولو دا مختلف عابدان وي په دغه ځای کې موجودو او دا شانته بعضو پکې بیا د ستورو کولو بعد پکې بیا د ملائکو کولو بعد پکې بیا د کانو کولو بعد پکې بیا د لرغو کولو خدا ټول چې جوړ کړو کنه د ستوري موږ دا دغه شکلونه مکرونه دا هم اصل کې دا ستورو په شکل دی جوړول پوه شوې د چا بر دغه د سپګو د فرشتو په شکل جوړول ای فرشتہ داسې د خپل خیال به جوړو نه هغه باندې بیا د عبادت کو ځکه دا ذکر کړي و من یهن الله هغه څوک چې ذلیل کی الله تعالی بی عزت کی الله فما له نشتری غلرا من مکرم سو کی عزت ورکو ان کے ان الله یفعل ما یشاء یقینا الله تعالی کی اغه ما یشاء او چیرا دیو شی هاذان خصمان اختصموا فی ربهم اے اوس د ټولو فرقو تذکرې راته وکړه کنه يهود دي نصارا دي تابعين دي مجوس دي مشرکان دي مؤمنان دي اشرفو ته خو بیا ټول لارل دا ټول لا موجوده جمهوریان ممهوریان څه دي دا سیکولر خلک دا ټول په دغه کرال کوم پرستا او څه شي او څه شي دا ټول په دې کرال اشرفو کرال اوس چې دا ټول ذکر کړل د دین ورستو اوس د دې ټول خلاصه په دوو فرقو کې راوړي سو فرقو کې دوو فرقو کې بس دا وای خلک ګډه دي هاذان خصمان دا دو جګړې کوونکې دي اختصموا فی ربهم چې جګړه کړې ده په باب په باب در خپل کې اے در رب ربوبیت کې په حاکمیت کې جګړه کړې ده بس لاندې خلاصه ده او دا قران راغلم د دغه جګړې د خلاصون لپاره دی چې ښکارا کې خلق وتا چې کم یو په حق دی او کم یو په نه حق بل دا کار کوي فالذین کفروا اوس چې خلق جوړل شو نو یو ختم دا دی فالذین کفروا نو هغه کسان چې کافران دي قطعت لهم ثياب جوړ کړي شي به جوړ کړي شي به دوی لره کپڑے من نارین د اورنا کټ کړي شي به مطلب دا دی ټوکړي ټوکړي به او د اور کپڑے به یصب من فوق رؤوسهم الحمیم راتو ویل بچی پورته د سرون رزوینا الحمیم خټ کېدلې او بو څه مطلب دا پر پاس راوړيږي یا دا دا ورته په زور باندې سکول شي دا دغه دي کنه تاسو ته اوخ نه لیدلې په ګرمۍ کې په پشکال دا ساون میاشت ده په دې کې اوخ څه کم ده او بنس نو چې وسه کې چې دی وبنس کی کنه نو بیا ورته راته اوچت کی نو په زور وته وبراړي نو دغه شانته به دار جهنمی به وبنس کی چې دا خور د دام څنګه اوس کم بیا وته فرشتي څه کوي په زور بول داخل اوچت کی نو الته یسب من نو ته په سر راتو شي او ته به خلی تلاړ شي دا وي من فوق رؤوسهم الحمیم څنګه وي یسهر به ما فی بطونهم ویلی کول بشی به په دغه ابو سرا ما فی بطونهم د دې ډلې خدا حالت شو د بل ډلې فصل الخلاف ته کنه خلاف کو ختميږي نو بل ډلې به حالت یې غدا لري ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله تعالی داخله یا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات عمل کوي موافق د شری جنات تجري باغون ته چې بغي بيګي ومن تحت الانهار لاندې دونه داغې نه ولي يحلون فيها اغل طول بشدي ته فيها پري جنت کې من اصاغ را داغه کانګړونه داغه سیلونه پوښوي من ذهب د سرو زرنا نو په صورت کې داغه کې خراجي من فضتن په د سپینو زرو نه یو مختلف مراتبي چا مرتبه د امر چې سرو زرو واچي چا بدای چې سپینو زرو ولؤلؤا ويعطون لؤلؤا او دوی ته باور کوی چې ملغه لري نورې ولباسهم او لباس دوی چې فيها په دې جنت کې حرير ريخم بي وهدو الى الطيب من القول او دوی ته هدايت کړه شوی دی الى الطيب هغه پاکي ته من القول د وینا نه پاک وینا سره لا اله الا الله دا غي دعوت ورته کړه شوی وهدو او هدایت کړه شوی دوی ته الی صراط العز الی صراط الحمید لار د هغه ستایل شوی ذات ته ذکر الی شفا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله تر دې پوري دا یو باب ښا په دې باب کې تاسو کتن اولی تخویف ورکو بیا دا غینه پس یو ډول ذکر کړه د چا د جاهلانو تابعانو بیا د عالمانو خبد عالمانو متبوعین ذکر کړه درې مټره د منافقانو ذکر کړه څلور مټره د مؤمنانو ذکر کړه بیا ته اصول د فرقو ذکر کړل چې دغه دغه دي بیا وی ټولي فرقې دو جوړیږي په نتیجه کې انجام بر یوي جهنمی د بلې به جنتی پوه یو د خدای مرون کړه او بل بل سره شرک کوون کړه بس خلاف